هغه شرک فعلی دی لہذا دا جایز دی نو په هغه داوا باندې ورته رد کولو نو د رد کولو د پاره اولن تنا ذکر کل دلائل تقریبا لس دلائل ذکر کل په دې خبره باندې چې خالق الله تعالی دی الله تعالی چې مخلوق پیدا کړی دی نو د حق د ښکارا کولو لپاره پیدا کړی دی او حق دا دی چې د الله تعالی عبادت شي نو په هغه مسله ورته لس دلایل ذکر کړل او بیا د هغه دلایل نه پس بیا زجرونه ورکړل هغه چاته چې هغه د غیر الله عبادت کوي او بیا د هغه نه پس تخویفات ورکړل منکرینو ته چې څوک د الله عبادت نه کوي او د شرک کوي نو مشرکینو ته تخفیفات او دمکې ورکړي بیا دا غي نه ورسته بشارتونه ورکړل زیری ورکړل چې څوک د الله جل جلاله عبادت کوي اوس د دې ځاینا د 25م آیات نه دا هغه دعوه د صورت را تکراري دعوه د صورت ذکر کوي هغه د مشرکانو هغه باطل دلیل دی هغه راوړي او بیا رست پاغي باندې رد کوي او دا د دې ځای نه دویم باب دی په دې دویم باب کې دا برسیږي تر وصل وختم آیات پورې او په دې باب کې با سکه نو په دې کې با د اغوی دا ټول اکثریت ته پکې زواجر تخویفات دغه شان تسلی رسول تا دا بوي نو اول به زجر ورکی رد به کی په مشرکانو په دلیل باندې چې ګوره دوی داسې غلطه خبره په الله باندې کوي بیا دا غینه پس دلیل نقلی پیش کړي د پیغمبرانو سابقونه چې هغه ټولو د الله نه ما سیوا د نور چا د عبادت نه منع کړي و بیا تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دوی داسې قسم خبرې کوي رسول الله خفقیږي الله تعالی غته تسلی ور کوي بیا دا غي نه پس هغه اصل وجه دوی ذکر کوي چې دوی د دې خبر نه انکار دکه کوي چې دوی د قیامت منکر دي نو د قیامت انکار د دوی را نقل کوي او پاغي باندې د جر ور کوي بیا پس دا غي نه د دوی یو سوال دی او غم د دوی زجر د اعتراض دی د دوی او زجر دوی ته ور کوي نو دا غي سوال جواب کوي او بیا دا غي نه پس تخویفات ورکړي نو په دې طرز باندې به دا صورت اون ټول په دغه مشرکانو باندې رد وي کله برت په مشرکانو کوي کله باغی ته دمکی ور کوي کله با داغی په مقابل کې چې کم داعی د دعوت چلی کاغه د الله رسول دی او ک نور سوفي نو هغه ته به تسلی ور کوي چې د دوی په انکار باندې تاسو مخه پکېږي نو موضوع بټول دغه یوې خبره سره متعلق وي چې دوی سوي دا دوی چې کم دلیل پیش کړي وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا باؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء دا دوی غ دلیل دی ویا کسان اشرکو چې شرک کړي دي الله سره بل څوک شریک کړي دي په حقوقو کې یا په سکه په صفاتو کې یا په ذات کې دلته مراد د حقوق له ذکر است پسې وای لو شاء الله ما عبدنا ک الله غوښته وې نو موږ به عبادت نه وکړې من دونه غیر د الله نه من شی ان دیسیز ولا اباؤنا نه بد موږ پلارانو کړې وې ولا حرمنا او نه به موږ حرام کړې وې من دونه غیر د الله نه من شی ان شی دا څه قسمه دلیل دوی پیش کړو په صورت انعام کې خواږی کې دا څه ویلی وقار الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا مونږ به شرک نه وکړي الته ټول شرکونه یادول وی دا د الله په خوخه دي دلته شرک د عبادت لو شاء الله ما عبدنا او شرک د تحریم او تحلیل ولا حرمنا من دونی من شی دا دوا یادای چې کچرته د الله خوخه وي نو دا مونږ به دا کار نه وکړي خدا الله تعالی راته دغه نه د خوخه چې شرک نه کونو دای خوخه د چې شرک دی وکړو دای خوخه د چې عبادت ته د غیر الله وکړو دای خوخه د چې د الله تعالی حلال دي سکو حرام کو دا الله وي مونږ ته کړه د خوخه کړه دا دا د دې یو باطل دلیل دی او دا څه وجه نه وای اصل کې ما تاسو ته ویلو مشیت د الله په دوه قسمه اراده د الله یو د الله تعالی تکوینی اراده ده تکوینی اراده د الله تعالی چې راکم نظام چلی بلا اختیار چې موږ او تاسو په کې اختیار نشته لري دغه نظام ته تکوینی نظام ویل کیږي په دې کې خو الله تعالی د چا په باره کې به اراده کړی چې دا د کافر شي د چا په باره کې به اراده کړی چې دا د مسلمان شي دې ته اراده سوی مشیتی تکوینی ورته وي یو د الله مشیت او اراده تشریعی ده د الله تشریعی اراده هغه وی چې الله تعالی حکم وکړي شرع او قانون در تراولیږي چې ته داسې وکاو داسې مکوا نو هغه د الله اراده تشریعي وي اوس په دې ځای کې د مشرکانو په باره کې خدا الله اراده تکوینی بداوی چې کوم عنادي مشرکان دي چې دا دی وی مشرکان لیکن تشریعی او قانونی اراده دا نه ده قانونی اراده پیدا ده چې ورته هدایت را لېګل چې مکه وې دا کار پښوی نو د مشیت تکوینی نه جواز نه معلومیږي اراده تکوینی د الله تعالی د په اجازت باندې دلالت نه کوي دا کار جایز شو اراده تشریعی په دې خبره دلالت کوي چې کم قانون غره لګلې چې دا جایز دی او دا څه دا ناجایز دی نو دی خبيسانو واغه مشیت تکوینی را واغستو دا غینه مشیت تشریعی جوړ کړو او بیا به داغې نه دلیل جوړ کړ چې یاره دا الله مونږ ته اجازه کړې ده چې تاسو کوی که حرام وای څه شي او که تاسو شرک کوی عبادت ته غیر الله کوی نو دا څه قسم خبرې به څه کولې دا ته کولې ښا لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء نحن ولا باؤنا ولا حرمنا من دوني من شيء الله جواب کوي کذالک فعل الذين من قبلهم دارنګ کار کړو هغه کسانو چې دوی نه مخکیو یعنی هغه هم شرک کړو او بیا دا خبره کولی چې دا شرک مونږ ته جایز دی دا مونږ ته الله ویلی دی دا څه خبره مخکیم خلکو کړې وی جواب څنګه اوسه جواب دا څنګه اوسو چې الله وی هغه ما تبا کړ ک تبا مې نه کړ تبا مې کړ په دغه خبرو باندې نو کچرته دا کار جایز وي نو دوی نه مخکم خلک تیر شي وي دي نو بیا ما هغه په هغه باندې ولې عذاب ول چې یو پیر او ته اجازه ورکوم بیا په عذاب او مدا کار خود نه کوم خو معلومه ده چې دا کار حرام دي دا ناروا دي اجازه مان نه کړی فهل علی الرسل الا البلاغ المبین نو نشته دې پر رسولانو باندې مگر رسول خکار دي رسول بس کار کوي رسول خو بس صرف د الله تعالی دین رسي هغه عذاب نه ور کوي هغه سره د عذاب اختیار نشته دی هغه به صرف تبلیغ کوي ولقد بعثنا فی کل امه رسولا دا دلیل نقلی اجمالی پیش کوي او دغه خبر جواب کوي ولقد بعثنا الله ویقینا من لګلی فی کل امه فهر امت کې رسولا رسول هر امت ته رسول راولې غلې شو نو هغه رسولانو ته الله څخه حکم کړو ان اعبد الله واجتنب الطاغوت چې بندگی خاص کوي الله لرا او ډډ او کوي د چانه د طاغوت نه یعنی د طاغوت ته بندگی نه د طاغوت ته عبادت نه طاغوت څه ته ویل کیږي نو کل ما عبد من دون الله د الله نه ما سیوا چې د چا عبادت شوی هغه طاغوت وای نو د الله نه ما سیوا د نور چا د عبادت او د بندګۍ نه ډډه وکړي دای جواب ورکړو چې ګورئ ما خو چې رسولان را لېګلې دي رسولانو ته مې ویل دي چې د یو الله بندگی وکوي او د الله نه ما سیوا د نور چا د بندګۍ نه بس کوي ځان ساتي نو کچرته دا شرط جایز وي نو بیا ما رسولانو ته ولې دا حکم کولو چې یوازې بندگی زما کوي اول به ورته دا وی چې د تابوت ته بندګۍ نه ځان ساتي بیا خو ورته دا نه وی بیا خو متویل چې کوي یې کنه وجه تنه بو تاغوت په ثابت بشو پاغي باندې پیسره د گمراهي هغه به گمراه وو گمراه پاتې شو بعد بداسي وو فسيرو فی الارض الله وای ک په دې خبره تاسو یقین نکوي نو دای زمکه ته وګرځي فسيرو فی الارض نو وګرځي فزما کې فنظرون وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ انجام دا دروغجن چې ته خپه کېږي په دې خبره باندې چې دوی ستاده خبره نه مني او دوی دا غلطه خبره کوي لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء وای نو ته خپه کېږه ما پوښوي ان تحرس علی هداهم کته هرس کې علی هداهم په هدایت دوی باندې فان الله لا يهدي من يضل یقینا الله تعالی هدایت نه کوي هغه چاته چې گمراهي کی وما لهم من ناصرین او نشتره دوی له څوک مددگار دا الله د عذاب نه څوک بچ کون کې ورل نشته دی واقسموا بالله جهد ايمانهم اوس دا زجر ورکی په انکار دو قیامت باندې چې دوی قیامت هم نه مني واقسمو بالله قسمونه خوري په الله تعالی باندې جهاد ایمان هم صح قسمونه سوي لا يبعث الله من يموت نرا ژوند کوي الله تعالی غسوک يموت چې غمل شي سوک چې یو ځل مړ چې بیا الله وي نرا ژوند کوي الله وی بلا ولنا ولنا زبر راجوندی کوما او څنګه را ولې را ژوند کوم وعدن علیه حقا ځکه دا وعده کړی دا الله تعالی وعده علیه او ثابت کړی د فزان باندې حقا په ثابت والی سره الله وای دا ما وعده کړی دا بیا می دا وعده په کتابونو کې لیکل دا ثابت کړی می دا فزان می لازمه کړی دا ولې به قیامت نه ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پويږي ليبين لهم اوس د قیامت مقصد بیان نه الله قیامت څه د پاره قائمي ليبين لهم دې د پاره ته بیان کی واضحه کی دي خلقو ته الذي اغه خبره حقیقت داغه خبره یختلفون فيه چې دوی اختلاف کول پاغي کی نو د قیامت تبارک اختلاف کول یا په توحید کې اختلاف کول دواړه خبره دواړه خبره وليعلم الذين كفروا او دې لپاره چې پوه شي کافران انهم کانوا کاذبین چې یقینا دوی دروغ جنو چې کافر تخپل دروغ معلوم شي چې ما خو انکار کولو د قیامت نه ما خو انکار کولو د توحید نه ما خو نه منلو خو د پر خپل خبره کې دروغ جنم دا به تکل پته لګي په قیامت کې الله وی قیامت دې لپاره قائموم پوه شوې نو ما باندې خدا مسله ته ګران نه چې کني دا دوباره را ژوند دي کول دا ما ته ګران دي ها والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوی انهم فی الدنیا حسنه اوس چې دا څه خلق وی چې هغه سره تفروت وی دلایل ورته وای تخویفات دواجر ورته ورکه خو مسله نه مانی نو هجرت پته کې نو چې هجرت ته کینو بشارت ورکې زیره ورکې په هجرت باندې والذین کسان هاجروا فی الله چې هجرت کړل په لار د الله کې من بعد ما ظلمو پس تاغه نه چې په دوی باندې ظلم کړی شو لنبوی انهم خامخا ذایب ور کوم دوی ته په دنیا په دنیا کې حسنتن ذای خیستا ولا اجر الاخرت یو خامخا اجر د اخرت چره اکبر و غډیر لوی د لوکان یعلمون کچا تدا خلق پویږي په فائدو د هجرت باندې الذین دا مهاجرین خلق دي صبرو چې صبر کوي په تکلیفونو مصیبتونو باندې وعلى ربهم او پر خپل باندې توکلون ځان سپاري دا دای ورته په دې مینس کې د هجرت دغه ورکړو چې د دوی نه هجرت وکړي اوس د دوی یو سوال وي مونږ تا ځکه نه منو چې ته سي ته سړی رجلی بشری او بشر او رجل دا رسول نه پوښوي سړی رسول نه رسول کرا دي مونږ ته فرشتہ راشي الله و استانه مخکم چې کوم رسولان تلیو هغه فرشتي نه وي هغه هم انسانانو وما ارسلنا من قبلک او موږ نه دلی ګلی مخکستانه الا رجالا مگر سړیو نوحي الیهم چې وحی کول موږ غویتا فاسالو اهل الذکر نو پښتنه او کیدا اهل الذکر د علم والا خلقنا اهل الذکر اهل الذکر کوم علما او ته وای ګوري اهل الذکر هر عالم ته نه وای اهل الذکر هغه عالم ته وای چې هغه عالم بالوحی وي یعنی قران او سنت هغه باندې علم وي نو هغه ته ویل کېږي اهل ذکر څخه کوم دنو هغه ورته ویل کېږي نو دا هغه نه پښتنه او کوي چې د قران او د حدیث یا د مخکینو کتابونو والا دي نو د هغه پرانا کې در لسدر کی جواب درکې ان کون دا هغه نه پښتنه او کوي چې مخکینی پیغمبران سو کو سړیو کنو لتبین للناس دې لپاره چې ته بیان کې خلکو ته لتبین لتشرح دې لپاره چې ته واضح کې خلکو ته شرح او کې پیغمبر چې کوم خبرې کوي نو هغه د قران سی وی شرح وی مانو ذل الیہم هغه کتاب چې نازل کړه شوی د دوی ته ولعلهم یتفکرون او دې لپاره چې دوی فکر وکړي نو تر دې پورې د دوی هغه انکار هغه خو را نقل کو د دوی دلیل هغه دلیل ولا رد کو چې دوی وی چې لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا نحن نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ک الله اراده وی دا الله خو خوي نو موږ بنه شرک کړو او نه بم تحریم کړو الله تعالی په دواړو باندې ردونه وکړ تفصیلا چې ردونه وکړ اوس ور تخویف ورکړي ښا چې خا کتا سي نه مني نو الله بم غرق کې الله بم تباہ کی افا امن الذین آیا بچ بچیا کسان مکر السیئاتی ها مکر السیئاتی چې چلونه کوي بدو بد بد چلونه جوړای د پیغمبر خلاف منسوبې جوړای د توحید خلاف خپل باطل او منګړک دلایل جوړای ان یخسف الله بهم الارض آیا بچ بچی دوی د غر کېدو نه ها خطف او غرق خطف چې وی دا په وچه ځمکه کې ډوبېدل دي او غرق چې دی نو هغه په اوبو کې ډوبېدل دي ان یخسف الله بهم الارض چې نن با نن باسی با الله تعالی دی پس مها کې او یاتیهم العذاب یا براش دوی ته عذاب من حيث دا طرف نه لای شعورون چې دی باندې پويږي او یا خدهم یا به راوي سي الله تعالی فی تقلبهم فګډ وډ ګرځېدو د دوی کې اے دې چې ګډ وډ ګرځي کله مال پس یو قاضي کله بل قاضي اخیری به تبا کی خا فان ربکم یقینا رب تاسو چره لرؤفن شفقت کون کده او رحیم مهربان ده دا اخیره کی ورته دا زکه وی ترغیب ورکی توبه ته فریق دی دغه کفر فریق دی دغه شرک دی عذابونو نظام بچ کی راځي کله توبه مو او با صلی الله تعالی رؤف او رحیم ذات مهربانی بدربانی وکي اولم يروا الى ما خلق الله تر دې پورې دغه باب ختم شو په دې باب کې بس زواجر او تخویفات پوه شو زجر هغه چاته زورنه وا او رټنه وا چې څوک دغه دلیل جوړی چې لو شاء الله ما عبدنا او بیا و سره چې کوم دې دمکې وی چې کني مانی نو دمکې ورکړي پمینس کې ویل چې قران راغله ده د الله کتاب هغه درته بیان کوي دا غي تابع